فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من حسبه صيحه ومنهم من حسبنا به العرض ومنهم من افرقنا وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا انفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإذا وانا كنت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدور من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخفف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون ومن أظلم ومن اطلع على الله كذبا أو كذب بآياته أو كذب بالحق لما جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سورة العنکبوت مکی سورت ده نزول کې پینزا اتیایم پس ده سورة روم نا نازل شوه ده او ترتیب د سورتونو کې یو کم دیر شم ده پس ده نو دې سورج کې ابتلا د مؤمنانو چې مؤمنانو باندې ووم ابتلا او امتحان راځي دیو جنا ورپسې راړو څنګه په خوانو انبیاو تکلیفونه برداشت کړیو نو دیو جنا ورپسې راړو یا مخی صورت کې نقض شرف دعا وا چې بغیر د الله نه بل څوک لایق درا مدد کولو نشتا نو دې صورت کې ترغیب ورګي بیان د دې مسلې ته چې دا مسله خلکو ته بیان کا او دا مسله خلکو ته ورسو یا مخی صورت کی پین لسم آیات کی د قبطی عمل ذکر کا دا فرعونی چې دا عمل شیطان او هاذا من عمل شیطان دا غي عمل ذکر کوي چې دا عمل د شیطان او زین لهم شیطان اعمالهم آیت نمبر 38 کې مخکې د قبطی عمل ته عمل د شیطان ویلو نو دلته د قوم شعیب علی السلام د عادیانو د سمودیانو عمل ته عمل د شیطان وی وزین لهم الشیطان اعمالهم امتیازات دی صورت دا صورت ممتاز دے پا بیان دا امتحاناتو سلاسو هغه درې امتحانات اپ دې صورت کې ذکر کړي او بل صورت کې نشتا تفصیل رستو کو دا صورت ممتاز دې په دغه دغه وسوسو د شیطان چې شیطان به لږړ کې وسوسه اچي او دا غي دبا کوي په دې صورت کې په اخر کې دا سه بل صورت کې نشتا دارنګه دا صورت ممتاز ده په بیان دا غمودی د بیان د نوح علیہ السلام چې نو علی السلام نه نیم سو کالا ساڑھے نو سو سال دا الله دین بیان کړي او توحید خدمت کړي او اپ دې صورت کې ذکر کوي او بل کې نشته دارنګ دا صورت ممتاز دې په بیان دا جوړاږي کما سالل ان کبوت اتخذت بیتن اپ دی صورت کې ذکر کوي او بل صورت کې داسي نشتا دا ول صورت ابتلاء المؤمنین ابتلاء او امتحان د مؤمنانو چې غي باندې به ابتلاء راځي امتحان به راځي خلاصه صورت او ارل صورت کې تمهید کی دی احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون د خلکو دا ګومان دی چې په دای به امتحان نکیږي بس دای به ځان ته مؤمنان وای بس امتحان به ناراضي امتحان به خامخا راځي په بخوانو باندې به هم کړیو ځکه امتحان سره دوست او دشمن خپل او پردې معلومیږي عبدالرحمن بابا وی وی دشمن رحمانه کله کله د غمونو باران خوي چې امتحان راشي نو پته ولګي دا عربی او شاعر وی جز الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي الله دې مصیبتونو لډیر خیر ورکی ما په دوست او دشمن او په جندل چې کله امتحان راغې نو درې امتحانات یو امتحان د خپل نفس د طرف نه زړه به آرام غواړي نفس به آرام غواړي او تبا آرام نه کې او تبا د الله د دین خدمت کې او هغه ذکر کوي شپږم آیات کې ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين اول جهاد نفس سره ستا نفس د آرام غواړي ير آرام وکا روجا د سړی چرته سم لا ودشا ځان له سره تکلیف ورکه کړهو ورکه سلام صلی بیانې چې بیا ورته ګران یوال ټکولی نو تا زړه باندې تا د کار نه پاتې کئ دویم امتحان د مور او پلار د طرف نه مور پلار بدر دوی دا سم مصیبت دی جوړ کړي مونږ لا ګلی را لرازی کار دی جوړ کړي خلک دی مونږ ته بلوا کړی دي او دا اتم یاد کې وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا یو مور او یو پلار خو پرې چې دواړه شي او د الله خلاف دې تیارې ممنه د دواړو نبی علیہ السلام څخه صحابي راغې ورته وی زما مور دا او غي بوک اړتال کړي هغه وایي دریم امتحان د علماء سود طرفنا ناکار مليانو د طرفنا او دا آد نمبر 12 دولسم وقال الذين كفروا للذين آمنوا ونعمل خطاياكم بار بکمنگا ستاسو گناون الله مشر ملا براشی هغه مرتیا او مشرک هغه وای مړه زمونږ دی سپینی جیره تا وګورا من تا ته سم خبره کو هزار ګنا دې زما په غاړه دا مسلې م بیانوا په دې را ته خلق بلوا کې هزار ګناه زما په غاړه دا مسلې م بیانو ویا استاد قران کې هم دغه سي الله ویلي دي دی وای ولې منګه د دوتانو پانی ویلي سو دا منګه سي پروازي سلول وای تا باس سلول نو زغه منځي ماریو منګه سي پروازي سلول وای جمعات کې انهم لکاذبون دای دی درو جنا الله وی درو جن ملا براشی اده وو یزار ګنا زما پغاړه تب زما هزار ګنا سوچت کی دا چونګه معاشره کې دا درې امتحانونه کله د نفس طرف نه کله د مور خپلار د طرف نه کله د ناکار مولیانو د طرف نه ناکار مولا ناکار پیر ابو یزار ګناه دې زما په غاړه یره د امتحان وخت به سوري دا بچه د یو ردی دو ردی بی نه نه دا ګوره د عمر سره سم ده وای زما د عمر سره سم د توحید غم په خندا دي تیرو ما دا د عمر سره سم ده یو سړی د پټینا پیټه راړ پاندې راړ ستړی شوی او هغه پاندې وګرځو او داسې ستومانی وسته و ایستل شو نو په دې چا چا دا کور کمانډر زورو رہی کور کمانډر را منډه کړه او دا پیټه اوچت کړه سي او وی غردو مړه دې تستړې کړی نو هغه ورته ډیر پاج ځای وته وکتل وی خزه دا تر دې او تر دغه نه دا دا تر دې تر میرې دا ته دې میرې نه راړه نو پته به ولګي دا ګوره تر دې او تر دغه نه دا چې یو ورځ دوه تبعای وی جوړ کې او مسله کوم مسله کوم بیا به پته نه لګي نو علی السلام نیم سوا کال مسله بیان کړی و که ژوند دې 950 سالی نو نیم سوا کال بعد الله د دین خدمت کې حق به بیانې توحید چغه بوي کنا نیم سوا کال دی ژوند دا د ژوند سره تړلې ده یره کیفیت د امتحان بسنګي دا امتحان بسنګي سسوک سا پیڑا کانزل منزل دا سس غصه موسا دا سی بئی نو پدی باندې واقعا د ابراهیم علی السلام آیت نمبر 16 قوم ورته سوئی فما کانا جواب قومی لان قالو اقتلو او حرقو فانجاو اللہ من النار نو جواب د قوم د د مگر هغه وی وجن ابراهيم لرا او سوزو ابراهيم څه مطلب کیفیت د امتحان به څنګه یو کوا سي در باندې اورا سي دا نو تاب وجني کوا سي اورا سي دا نو تاب ورته غرزي امتحان به ګوردا سي معمولی نه ځان تیار کا سینا چې سبا ډب درکړې نه ته وای وای زما چاته پوسو نه کا زه شاد پرې دما ای بادرا دم د مچای نه لري او لاس چې خامار تا وګوره چمیار تا چې واز دې نه رسی او ته نه ولنه بزان دې تک لکه چې امتحان به راځي ور ته به مې ورځي پښتانو افلانې د ور بچي دي دا د ور بچي زګو ابراهيم عليه السلام ور ته دانګلی وو نو بیا واقعي ذکر کی دار د شعیب علیہ السلام د قوم د عادیانو د سمودیانو د قارون او د فرعون چې وګوره هغه چا د نفس تابعداري کړې و او د نفس سره جهاد نه وکړي نو هغه لاړ له هلاک شو هغه قوم شعیب هغه عادیانو هغه سمودیانو هغه قارون او هغه فرعونیانو د نفس مقابله و نکړې شو چې ناس او تسوی هغه منل فاستكبروا في الارض یا مرګرو مقابله و نکړې شو ناکار مرګرو سره دا غيو منل وزين لهم الشیطان اعمالهم نو مرګري ناکارو د شیطان مرګرتیا وکړه نفس ناکارو نو غي هلاک شو تباشو او بیا د شیطان وساویس شیطان به وسوسه اچي تواغي پسې نه زی آیت نمبر 56 شیطان به الله زړه کې وسوسه واچي اے مسلې م بیانو دا پدی خلق پکیږي نو د دې ځان باندې وشړی نو چرته بځي جواب د خدای مل تنگ نه دی او د ملنګ پیشاله نه دی یو مل کې د نپری دی بل مل تملار شاو مسله بیان کا بیا به شیطان د الله سره کې وسوسه واچي یې ګور اوس دی واده کړی دی ناوی جنای بدر نه پاتې شي مړ باندې کی خلک سو باندې مړ کې پته به مونږ لګي داغي جواب آد نمبر 57 بیا به شیطان راشي زړه کې به الله وسوسه واچي ګور دې ځای کې دې امامتای سره در لکور در کړې دې د کور کرایه در باندې نشته د جمعات کور دې او کتا دا مسلې بیان کې د دې کور نه بده وباسي نو کور بیا به کم ځای کاندارو پسې ګرځي جواب جنت کور ځان لو غټا جنت کې به الله کور در کی بیا به شیطان راشي زړه کې به څه سوا چي اے سړیا ور دې ځای کې دا خلک در باندې مهربان دي پیسې د الله درګي امداد در سره کوي نو کدا مسالې بیان جوړ بیا وګوره تعالی څوک نه درګي خوري بس جواب ورپسې آد نمبر 60 وکای من دابت لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ډېر د زمدا سرنا نوړي ځان سره خپل رزق الله دای له عمر رزق ورګي تاسو له درګي وته وګورا دا د مار غانو امام تای دی چای بګړه ماړ دی سهار وږي پاسي او ماښام ماړه کور ته راځي په الله ځان وسپاره مړه بیا به شیطان راشي زړه کې به وسوسه واچي یا سړیا ځان لا کار ګوري ګورا دې ځای دی او سو مرګري دي دای در سره ولار دي مرګرتیا دي کوي خدمت دي کوي نو به وسوسه چي یا سړیا ګور دې دای کې خپ کوله کولر زر د پلاني لا ګولې ای اخی وبدي او کدا مساله بیان کړو دا بدر نه وسی او بدر لا یخي راړي و او راړي دا بدر باندې بند شي جواب آیت نمبر 63 پروا مه کوه بیا به شیطان راشي زړه کې به وسوسه واچي یا سړیا ګوره ښه ژوند دی بچی دی په مزو دی ښه خوشحالای دی دا خوشحالای په ځانو له ورسکول کې جواب آد نمبر 64 وما هذه الحياة الدنيا لا إلا له ولعبون وإن الدار الآخرة لي الحيوان ودا جوان لوبه و بسیدی اصل جوان دا آخرت دی غد همیشا بیا به شیطان راشی ته د سره ځان برابرې سوارلی به د بل چا یی تیل به د بل چا یی عطا به پکې ګرځای او ته مساله بیان کا بیا به شیطان راشي زړه کې به وسو سوا چي ګورا دل دې خپل خپلوان دي خلق دي حفاظت دي کوي او کله دې ځای نه یو شړلې نو نه باندې د حفاظت سو کې نه باندې د بچاو ځان لا کار ګوري وشوي تمایات او علم يروا ان جعلنا حرما امنا وذكورنا حرم الله زائد امن ګرځول دي تابو مالاد امن زایو ګرځي تعالی به هم الله امن درکی او ته مسله بیان کا چې مسله دې بیان کا نو اخیری آیات والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا اوس باندې الله کله کوي چې دې امتحانونو تیر شوي وسوسونه تیر شوي اوس به د الله کله کوي وان الله لما المحسنين یقینا الله دې سره د نیکانو اوس چې د امتحانونو نه واوخته دا وسوسه د شیطان دې دفقړې نو دا الله در سره معاونت شو دا الله در سره امداد شو نو عبدالرحمن بابا وی چې مولا ور سره مل نوی رحمانا کله ښکر ور سره وی یک تنها دے چې الله در سره نی نو کوم لخرې نو تبسو کې لری کړه لخرې نشته جاتو زبردار سره ما چې الله در سره نو بیا امتحان وېسي سره بیا دې امتحانونه یریږي کاغه نه ورزي بیا پاسا مسله بیان کا ترجمه الف لام میم الله پویږي په معنا دي حروفو عاصب الناس وایا ګمان کوي خلک چې دای با پرې خو دې شي په دې خبره چې دای وې مونږ ایمان راوړې دې او دای باندې به امتحان نشي کوله بس د مؤمن امتحان بنئ دا سنرا ځان ته چې مؤمن وي حدیث کې راځي اشد الابتلاء انبیاء علیهم السلام پام بیاو دار چانه ډیر لو امتحان راغلی ثم الامثل فالامثل بیا چې سورا غوري دور په الله امتحان راولي ولقد فتن الذين من قبلهم تاګي سره امتحان کړو موږ باغ کسانو چې مخکې دینو نو کارا گول با اللہ کسان چه غبو رشتی نی کارا گول با اللہ درو جنا اللہ پتہ لگی چه امتحان راشی ایسی خواری او دغا دے چه اگا گندئی اگا بیا پاکی گی نا تا تا با امتحان کی اگا معلوم شی زگا وئی آی او شاعر وای وای تورا یم سپینا بنشم کده ما کډو صابون راړې په بارونو چې هغه توري د زړه ناغه نه پاکي په صابونی وینځانو سره وی په وینځلو به سپین نه کې باور جانا کم لام سه چې وی په اصل باندې تور هغه علم علمی ته امتحان وکيو هغه څوک چې عقیده ساتي د ملاقات د الله یقینا نیټه د الله راتلونکې ده او د الله اوریدونکې او پوها او سوال امتحان د نفس د طرف نه ومن جاهد چا چې جهاد وکړ فإنما يجاهد لنفسه بشک دې jihad کوي د پاره د خپل ځان شیل قران به jihad مان نفس مونږ به سوچ کو چې jihad ما نفس څنګه شو فمانه غدا ځان لا فائدې دا روستو چې کله بیا ما درس شروع کو نو مطالعه به ما کولا نو مطالعه می کولا نو په دې ځای باندې مدارک لیکلي دي ومن جاهد نفسه بالصبر على الطاعات چا چې صبر چا چې jihad وکړ خپل نام سره پس په صبر باندې په اطاعت الله یا ومن جاهد نفسه بصبر على طاعت او شیطان بدفع وساویسی یا جهاد یو که د نفس را په دفع کولو د وسوسو د شیطان شیطان و تو سوسی اچی او دے مقابلہ مائیوا شیخا اللہ دستا پا قبر رحمتو نولی گی چه دا قرآن اگا خون باندی دی خلق پویا کرد کلا کلا بیوی مغز قرآن مغز ما برداشتیم کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجا نکال کی تخفائی ان کو ہے جو ہے صاحب کمال کی ما خو خپل زړه راوغه سب کاغذ می درته کې خو دو خو چاګي چې کمالی نو اغلا تخفا ده چې کمال به کې نه یا په څه پوي هغه ترجمه د قران وکړه نور په مقصد په نشه قران د خوان خبر نشه ومن جاهد چاچ جهاد وک فانما یجاهد لنفسه بشک دې jihad کوي د خپل نفس سره ان الله لغنی عن العالمین یقینا الله بے پروا دې د عبادت د مخلوقات ستا عبادت د الله ساجت دې کدیو کا تعالی فائدہ ده الیا مرجوکم ما ترات تاسو دی نو خبر با کما تاسو هغه باندې چې تاسو کول او هغه کسان چې ایمان راړه او عمل یې وکړنې کو خامغا دنه بګما دای لرنې کانو کې ومن الناس بعض دخلقنا سوتی چاگئی وائی منگی مان راوڑے دے پا اللہ وای دای مونږه تاسو سره یو چې امتحان راشي نو تختی درنه او چې کله خوشحالي زبو جی ستا مرګره مو ز تا سره مو تاسو زیر کړه ما تاسو زما ته پوسنه کوی او لیس الله بیا لما بی فی صدور العالمین ان دې الله خپوا پاج بسینو د مخلوقات کی وليعلمن الله الذين آمنوا او خامغا سرګندول الله کسان چې ایمان راوړو او سرګندول الله منافقان امتحان الله هر دور کې کړي او باغی کې منافق کار کوي او کلک کار کوي او په دې دور کې په اشاعت توحید او سنت امتحانونه وخت په وخت باندې راځي او پای کې الله منافق کار کوي کلک کار کوي مضبوط کار کوي وقال الذين كفروا للذين امنوا درم امتحان وایا کسان چې کفر کړي مؤمنانو ته هغه پټ کړي اتبعوا سبیلنا تابع شي زمون لاره او بار به کومنګا ستاسو ګور ګناونا بوجونا ستا هزار ګنا دی وای زما په غاړه زما دې سپینی جیره تا وګورا ما ملم کړه کنا عبد الله بن مبارک وای هل اسد دین الا الملوک واخبار سوی ورهبانها من فسد من علمائنا هغه وای کده یهودو نمونی ګوري بدین علماي سورا ناکار مولیانو تا وګورا دا د یهودو هغه نمونی دي او سفیان وای من فسد من علمائنا فبی شبه من اليهود څوک چې زموږ مریانو کې روان شو او کې پوی دی او دراغه یو روم ګیره پر غوی پټکه والی شالو شو ددا مل بد یهود وغی ومن فسد من عبادنا فقی شبع من النصارى څوک چې زمونږ زبرګانو کې روان شو دکی بوی د نصارا راغې رهبانیت به شروع کی هاذا تو کل په خدای دې تو کل په خدای دې او دنیا کار نه کوم دنیا پریداو پکې نه دنیا لپاره به بیا پټ پار سو ورزی هدا ولا وقال الذين كفروا للذين امنوا او بوجونا سره نور بوجونو داینا چا خلک گمراه کړي په خپل هم گمراه نور هم گمراه کړي و ولا ولا يسالون يوم القيامه خامغا تاسو وګړي شي دینه پر ورځ قیامت دا غسه چې دیو درو جوړونکي اوس واقعا د نوح عليه السلام پدې چې وخت امتحان به سوري نو پاغي واقعا د نوح عليه السلام که جوان دین نه انم سو کالا ولقار صلى نوح الى قومه پتاي سره لګره مونږه نوح عليه السلام نه خپل قوم ته درنګ تیر غپدای کیال بسنه تن زر کالا مگر 50 نه یعنی نه نیم سو کالا نو نیو دای لرا طوفان او دای ظالمان نو خلاص کمنګا دلا او کیشتای والا را او ګرځو منګا دې لرا ان کا د پار د مخلوقات کیفیت د امتحان بسنګي څه سوک چا پیړه وای ټیلا میلا نه نه پدی واقعا د ابراهیم علی السلام یاد کا ابراهیم علی السلام کلا چې خپل قوم ته ولټوي دا الله څخه رزق او عبادت کوي دا الله او شکر وبا سید الله دې الله ته واپس کې شي و ان تکذبو او کدی تکذیب کوي ستا نو بتای شرا تکذیب کله او ټولګو مخ کې ستا سنا کتا سو تکذیب کوئی ان تکذبو کتا سو تکذیب کوئی د پیغمبر او علم یراو کیف یبدئ الله الخلق هذین ګوری سرنګ پیدا کوي الله مخلوق بیا به واپس کی دی لا یقینا دادی په الله باندې احسان وای ورته او ګلې زمکا کینو ګورای سرنګ پیدا کړل مخلوق او بیا الله پیدا بگی دیلا پیداش بل باندے یقینا الله دې بار سبحان قدرت والا سزا ورګی چالا چې خو شهید الله رحم گئی بچا چې خو شهید الله او دې الله بن تبا تاسو ګرځول شي او نه تاسو خلاصې دونکي نخکتا نبرا او نشته تاسو لا بغیر الله نه څوک دوست او نه څوک امدادي والذین کفروا بیاات الله هغه سان چې کفر وکړا تنو د الله او په ملاقات د الله تعالی دا الله ملاقات قیامت نه انکار وکړ قیامت نه منیو ابراهيم عليه السلام مسله بیان کړه قوم وتسوي نو جواب د قوم د مگر دا خبره چې دوی وی وځي دي او اوس وځي دلارا نو خلاص کدلارا الله من النار یعنی من احراق النار د سوزلو د ورنا دوی ور بلګو اور ته غرزو الله د اور بچ کو دا نه چې ابراهيم عليه السلام یقینو چې ما اور نه سوځي دا نیم په خلو کې برا پاسي یقین جوړول واړي اده ابراهيم عليه السلام یقینو چې ما اور نه سوځي دا خو چې تم وای ما اور نه سوځي نو ټوپ وته وي او سګران کار نه نه د ابراهيم عليه السلام یقینو چې دا اور به می سوځي و ابراهيم عليه السلام بشک تاسو نیولی بغیر د الله نه درگاونه سبب دوستای په خپل میانس کې په ژوند دنیا کې بیا پرواز قیامت انکار بګي باز تاسو په بازو باندې لعنت وې باز تاسو په بازو هغه مخ کې ما سورہ عرب کې غنیا تون راړولیو تصدیق وکړ ابراهيم عليه السلام لوط عليه السلام امن له دې ایمان سره الله معنا تصدیق دا نه چې ګری مخکې ابراهيم لوط عليه السلام کې ایمان نو ماز الله وقال اني مهاجر الى ربي او لوط عليه السلام زه هجرت کوم کې ما د بار دین در رب زما انه هو العزیز الحکیم شاندار د الله غالب حکمت والا لوط علیہ السلام د خپل تر ابراهیم علیہ السلام سره د راغله او د عراق نه ځکه لوط علیہ السلام د حران زیو او حران د ابراهیم علیہ السلام رورو هده روار کېدو وهبنا له اسحاق و يعقوب او باغد تا اسحاق و يعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ګرځول موږ په اولاد کې نبوت او ورکول کتاب ورکړې موږ د لاج دنیا کې او دې به په آخرت کې نه قانونا ولوطا اذ قال لقومه واقعا لوط علیہ السلام په دې چوغورا لوط علیہ السلام د نفس سره jihad کړو د نفس سره jihad وکا او لوط علیہ السلام کلا چې وی قوم تا تاسو راتلګوي بیا تا زګا دا ډیر لوی بیا ایدا چې مذکر د مذکر سره بدمنی کوي من سبقكم بها من آد من العالمين نده مخی شوی تاسو باندې په دې عمل یو تند مخلوقات تاسو رات لګوي لکانو ته بشاوت او تک دون سبیلا پری گوی تاسو لارې شو کې به کولې وتاتون فی نادی کوم المنکر دا شکمار جی دا اکثر دغه عمل والی دا چې په وړو کوالی کې د دلتوب عمل کړی نو دې بیا شومار شي دې بیا بدمعاش شي دا چې په وړو کوالی د دلتوب ژوند تیر کړی نو دې چې ځل موټه غو نشي نو دې وراسي دې برې دوله سکی پری دي اته ما چګای وې بیا چولی ټوپک به لاس کې نیولې یا دې وشو کې کوي بیا د بدمعاش عمر به غیرت اډوینه د ډېر ډر کو کی ارندو کې ټوپک مار نه چرته و نه یریږي دا چې ټوپک مخ مخ تکای د خپل یریږي نو دې بل یریږي چې ګینه بل هم داسې یریږي دا نهایت به غیرت یو چې ټوپک ماری لاس ولا ورکا خو ځان په نه غرضه کو دا موای چې ته څوک او څوک نه یې نه چې تا دا څوک درته وي دا فلانه خاصه نه پیژنم ما دې خلکو سره دغه نه بس ځان بنا غره ده دله حیثیت مو ورکو دا شوکمار دا کو دا نیاد بول د دین زیات بی غیرت او بیاسی چې کور د خزه سره او د خور سره ناشتي یو تانیدار دو سپایانی په دیوال ورواوړي دی او تختی او خزا او لور بیا پری دی نه به غیرت ابلی چې غیرت یو غو بیا به ودا ډوګرا ماتولا نو دی او تختی او خزا او لور بیا پری بدمعاش بی غیرت د دا ډیر بی غیرت دی ته سیرا کا هغه غټی دی ته تیار دین حالي او دا اکثر دعا کې هم خدای په ما چې ته شکمار مرا پاسو اگر را پاسې نو یا به زوښته مې یا په ما وښته بیا په اعلان نکوم وتقطعون سبیلا پر کوي تاسو لارې وتاتون فی نادیکم المنکر وې دا واره به زما امدادو کې زما په قوم مفسدینو باندې نو کلا چرالا ستای زمونږه ابراهیم علی السلام د بزیری وې دای منګا لا کوم کیلی کلیوالا ولا یا ګنا نال دی ظالمان قال ان فی لوط وی وی ابراهيم عليه السلام په دې کې لوط عليه السلام دی و یې دای منګه خپو یو باغ چا باندې جدي بدی کې او خامغا پرې بدو منګه د اخلاص به کو یعنی لنتر کنه من العذاب لنجینو لنتر کنه من العذاب پرې بدو منګه د عذاب نه او آل او آل او آل د د پاره دا قوم چې هغه یا غلی و الا مدنا هم شعیبا اوس واقع دا شعیب علی السلام پدې چې د نفس مقابله کړي وا قوم د نفس تابعداري کړي وا نو ګوراغی تباشو و الا مدنا هم شعیبا مدن والا تلګلې ومن یو د یار شعیب علی السلام وی هغه وا زما قوم عبادت کوي د الله او تم کوي د ورځ اخرت او مگر دای پزمګه کې مفسدان فکذبوا تفیفی دنیاوی درو جن کو دای حضرت دی شعیب لرا اونیو دای لرا زلزله وګر دې الله کورونو کې پرمخي پرات دار شعیب د قوم هغه کورونه هغه ما کتلی دي وقارون وهام وقارون وفرعون وهامان او یاد کا قارون او فرعون او هامان قارون هغه مالدار دولتمن سرمایدار فرعون بادشاہ هارون هامان وزیر ولقد جاء موسى بالبينات پتاي سراغ له زيد موسى عليه السلام په دلایلو دای ځان غټو غن په زمکا کې یو موسی دی بل دراو تاز دنیا مالدار د دنیا بادشاہ لوی بادشاہ ظالم بادشاہ او بل طرف ته وزیر یو دا موسی علیہ السلام دی وی ساو سو نار کی ایک لوهار کی یو نر دی ټول لا بیا پوره یو وقارونا وفرعون وهامان لَوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ پتاي سره غلو دای د موسی علی السلام په دلایلو دای ځان غټو غاڼه بزمګای کی و ما کانو سابقین نو دای بچ کی دن کی نو ار یو دای نه او دیو مګه په سبب ګناه ده مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء اوس مسله سوا دا پس خبره دا قومونه تباشو پس خبره دا خلق تباشو او پس خبره انبیاو نجات مند مسله و دا توحید نو داری مثال پیش کئی چاگا شرک کئی داری مثال مثل الذين اتخذوا مثال لا کسانو چې غيونی ول بغیر الله نه نور مددګاران کما مثل لان کبوت پشان د جولاګي دي ان کبوت مو ته جولاګي وای تاسو شي وای څوک ته غړې وای و جوړیانو ته غړې وای با جوړیانو ته غړې وای هو تا جولاګه و یالو خپې داسې تیز تیز روانیو ها یو بنیانو کې قوم جولا دی یو جولاګه یو هغه جولاګه چې ها کوي بنیان ټول د آدم علی السلام اولاد دي قومونه به جدا جدا بیا او هر چا دا داغی ذمہ داری او کار والا شوی جو لاګه وته مونږ وایو ګرمي نو چت واچي کور جوړ کی چې د نور نه بچ ما سر می پسوري وای سر پسوري کو دیم کور د بار د بچاو د دشمن نه کور وای جوړو دیوالونه او چتو چتو کا کټه تار په ولاغو د شپې غل دشمن روان وړي او دریم کور د بار د بچاوي د باران نه بادو باران نه چې د باد و باران نه پرې وای بچو بندوره راله پوره ده کور د دریو فائدو د پاره د جولاګي کور د یوې فائدې نه دی ا نری نری تارونه بوتلی اراوسی ازانې په وجلې او چې نور راوږي نو پای کې له سورې ری ټول نور پکې لګي د جولاګي کور هغه د باد و باران نه د بچاو هم نه وي چې باد و باران یې نو پای کې سلایم تیریږي او باران هم پکې روا تیریږي او هغه یو ساز کې هم نشي اړولې او د جولاګي کور د دشمن نه د بچ کې دوم نه چې جولاګي د دشمن نه بچ کی بلکې دشمن ته راګیر کی چې کله کاربوړې ورپسې شي دې تختی نو دې راشي هغه خپل کور ته نو دغه کو دی او دی خپي نو چې په دې تارونو وړي راوړي تارونه په خپل کې انجړ باندې شي نو اکثر دې بیا سر په کته یا کو نه په بره یا چت سره راځوړندي ها راځوړند شوی زه دې د دشمن نه بچ کې دوم نه دزا کور دا چې مشرک دزه د عاشق د هیڅ فائدې نه دی زیارت ځان له ذمہ دار ګرځول او هیڅ فائدہ دل نه ور کوي هیڅ د خیر نه هو د جولاګي کور یو شي لئی چې د جولاګي کور نور د هېڅ فایدې نه وي، خو مچ پکې راګېرېږي. چې مچ ورته لاړ شي، نو هغه پکې ونښلي. دا د دې مشرک شرک د مینجور د راګېرېدو لپاره وي. ها، چې دا مینجور. تا به وتا اورو له وګ ژوند دی وې او ته چې چال د چغې وې هغه ناوري دا غي ژوند نشته ولو نار نفض لا ضاءت ولكن انت تنفخ في الرماد کور وې پکې دې ورکړې وبال شوی باو او ته په یرو کې پکې وې نو په یرو کې چې پکې وې غزان لا مسخه کې نو نور هیڅ فائدہ نشته ان الله یا وتل کلام سال نضرب علی الناس او دا مثال نه بیان کومګه دې را خلق تا او نه پویږي په دې باندې مگر عالمان نو مکلف ټول خلق دي پویا صرف علما دي دا نور خلق بس کوي تقلید وکي بل لاري نشته خلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله اسمان او زمکه د پارا د کار کول د حق یا ګنان دې کې دلایل دي د پارا د مؤمنانو او لما وی ایله کمن الکتاب اول ولا راج وای کول شي تا د کتاب نه او پابندیو قدم موزه یا ګنان موزه منا کوي بیا نه والمنکر او د نارواونه ولا ذکر الله اکبر او خامغا کتاب دا الله ډیر لوی دی یا دو الله الله ډیر لوی دی والله یعلم ما تصنعون الله په دې باندې چې تاسو یې کوی او جګړه مو کوی دا کتاب سره مگر پاگا خبرہ چاہ بہتر خبرہ دا بہتر ابن جوزی وی توحید الا الذين ظلموا منهم لیکن آگا سان چی ظلم کرد دینا نو آگای جا گاڑی کئی پا باطلو اللہ پا مانا دا لیکن مستثنا منقطع او خبر موجود لیکن الذین ظلموا منهم یجادلون بغیر توحید وقلوا آمنا بالذی انزل الینا چې القرآن الله دې په رحمتونه ولېږي کله کله په تبا کې نورې خوش طبيبه هم کولا یا ورځ کور ناستم کتابي کوته زمنګ اوان کې وا بای وا کڼا بای به وته وي خپل کڼا وا نو په چوب چوب به خبرې کول او आवाज یې مغټو شور به جوړ کړو نو هغه من ګراله خبرې کولې چې القرآن کتاب کو ته ورته ویلې شنه چې مکاوا مشرقه وا نو گا گاوان کی یو د زرګرانو نیکو ظریف بابا داغه دکانو نو شیل قرآن هغه ته وایو وای ابای تا ته پته دا وې د څه وې ظریف وای چې د کانی او د چاندو یو چاندو ایندو په دل دې په خوا پنځبیر کې اول سکول ایندوانو د پارټیشن نمخ کې وې چا ظریف با وای چې د کانی او د چاندو یو خدای دی کانی آبای ساده خدا وی خان ورګت ظریف دار سے دار سے کم یو ظریف بابا پس روانه شو دا ځای د خانانو چم ته سړې دي ګټ کې د ظریف بابا دکانو او زمون کور آل دیو روانه شور پسې چې لاړ او ته دکان د مخې ته و ظریفه تا خدای مړ کا تا سویلی دی هغه ته ما سویلی وی تا ویلی نه چې چاندو او د غنی او خدای دې نو هغه ورته دا چا درته وی وی مولای سی براته وی دا ټول یو بل پیجاند غب شاپیو را پوه چې غب ور سره لګولې ورته وی کڼیا بای ته چا پیدا کړی وی الله او چاندو چا پیدا کړی وی الله وی تاسو یو خدای نه دی وی وی دا خو جوړ بولای چې برا پورې ټوکې کړی وی نو بیا رااله الهنا و الهکم واحد و الهنا و الهکم واحد سورہ آل عمران کې هم سلور شپې تمایات کې تیر شویو خامخا کتاب د الله ډیر لوی دی دا الله کتاب پرې نه دی نو سوی و کذالک انزلنا الیک الكتاب دا رنگ را لګلې موږ تا ته کتاب علامه اقبال زګوي چې د دې حکمت لا ازال او قدیم دی یو بل ځای وایي فاش گویم آج در دل مزمر است این کتاب این نیست چیزی دیگر است صاف در توام آغا چیز ما زړه کې پراته دي دان کتاب دے دا ناشنا کتاب دے چو بجا در رفت جا دیگر شود جا چو دیگر شد جا دیگر شود چې دا یو زړه ته کوشي ټول بدن کې انقلاب راولي او کلا چې بدن کې انقلاب راولي بیا ټول دنیا کې انقلاب راولي غیرت دا پیدا کوي سړی کې چې دا خدای د کتاب نه نه خبره کې بس غیرت دی غیرت دا پیدا کوي یو بل ځای علامه اقبال وایي دا الله د مؤمن پکلا ګوالی باندې برو سوا او د ابلیس د یورپ ماشینانو سهارا وا هغه یو عنوان کړي وای ایک بډې بلوچ کا نصیحت یو بډا بلوچه بل بچی تا نصیحت کوي وای دا سوره سه راچ ښکاری وای دا زمنګ دا بیا وګد اشعار دې نو بیا په کې وای او د دې کسان نه باز اغلی چې ایمان راړي په دې و ما جادو بیا تنا الا الکافرون باز انکار کوي او انکار نه کوي زموږ پایا تونو مگر کافران او نه ته چلو ته مخکې دینا س کتاب او نه تا خط کړه او بلاس دې کړه وې دغه وخت کې شک پکړه او باطل پرستو چې دا ځان لسلی کی بل هو آیات بینات بلکې دا دی آیات نو واضح پسینو دا کسانو کې چې ورګه شوی دا ورته پوا او انکار نه کوي زمو آیاتو مگر ظالمان وقالو لولا انزل علی آیات من ربه زجر به انکار القرآن وای دیول نه راضی بدا یا معجزات طرف طرف دنا وای بشک معجزه د اختیار د الله څخه ده و انما انا نذیر مبین او بشک زم یا رون کې ښکارا اوس ترغیب ورکړي قران کریم ته او علم یا فیما کافی نه دیلا چې مونږه را لګلې تا باندې کتاب چې لوستې شي دی باندې دا ولا کافی نو قران د پاسه نه او د لاندې نه ناکاره بادشاهان په مسلط کی لاندې نه اولاد ولا ناکاره ور کی ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون او ويو سکي سزا را چې تاسو عمل کو یا عبادی الذین آمنو او شیطان به وسوسه اچي او دا غي دفع کوي او مخکې ما خلاصه کې وي یا عبادی الذین آمنو وا بندگانو زما مومنانو چې ایمان راوړې نار دی واسعتن زمکا زما فراخ دا وی یا یا فعبدون نو خاص زما عبادت کوي که یو ملک دې نمبرې دی بل تلار شاه ملک خدا تنگ نیست پای گدا لنگ نیست خدای ملک تنگ نه یو ملنګ په شاله نه دی کله کا شاعر وای سره د ترمیم نه وای هم طیب بدشت کو بیا با غریب نیست طیب بدشت کو بیا با غریب نیست هر جا گرفت خیمه زدو بارگاه ساخت طیب وی منیم په دشت و بیابانونو کې یوا دینه مسافر نه هر جا گرفت خیمه زدو بارگاه ساخت چرته جلاړ شي ځان له خیمه ولګي او هغه ګوري او هغه ځای او کې مسله کوي ثم الی چې قران نو آیا او خلق دی په وجنی ثم الینا ترجعون او بیا به مونږ ته واپس کې شي هغه سان چې مان راړه ملي وکنه ک خام غازای بور کومګه دی لا جنت نه مانایو بئی باز لاندې دونو دا غیره والے همیشه وي بدی کې او څخه استاد اجر د عمل کوونکو ها کسانو چې اګلا ګلال په دین صبرو صبر کړه او صبر الاستقامت علی الدین چې کلا ګلالو امتحانونو سره نه خوازیدو ترکلا او راتل امتحانونه هغه په خندا غسل پروايي پینوا صبر کړه آه کسان چې غي کلا ګلاړو بدینا او خپل رب باندې ځان سپار وکای من دابتن ډېر زنده سرونه نوړي خپل رزق لارا الله رزق ورګي دی له ما تاسو له ما نو کلا کو درېګا او هو سميع العليم او دا الله دې اوریدونکو په کلا د خدای په دین لا سزا نه دی ګډای جوړه کړی زړه به ګندا پلیت زړه به د شرمخان ځان نه به زبر جوړ کړی وکای من دا بد الله تحمل رزقها الله يرزقها وياكم وهو السميع العليم او دا الله دې ورېدونکو په او که تا پوسو کې دینا چا پیدا کړی اسمان او زمکه او تابع کړي نور اسم مای خامخا وای دی الله فانا یفقون نو حکم طرف تواړو لشو دا الله دربار دې پرې خود د بابا دربار لروان شوی الله يبسط الرزق لمن يشاء الله فراقي رزق چاله چې خوږي د خپل باندې ګانو نه او تنګي دلرا رزق الله ور کوي چاله فراق ور کی دا سر رزق ور لور کی چې ډېر لوی خلک یا وسدي شي خوړي او چانه نوړای مخ کی او دی ور پسیو ان الله بكل شيء عليم یقینا الله دې پار شي باندې پوا چاله خرې زګوري بخور در سخان او چاله رزق تنگ کی نو د درزق سي جامای د مړی پیزار د مړی خوراک د مړی چل د سم خوراک نه غنو ولا انسان تم من نزل من السماء ماء قل الحمد لله ويان رضي الله لا بل اکثرهم لا يعقلون بلکې اکثر دین دي بیا عقلا او اکثر وي وما ذي الحياة الدنيا او نه دا ژوند دنیا مگر لوبه وا بس دا څه ژوند دی پرون معشومی او نن زلمی او سبا به بډای نن په دزمکه د پاسه او سبا به زلان دی سپا ترگی جدا جوان ما خام با می کم دائی کی رازی لاو ملائمون و ان دار اللہ آخرتا لی الحیوان او یقینا کور دا آخرت هم دا دی آمیشا لو کانو یعلمون حی ارمان کدی پوئی دے کدی پوئی دے نو آگے اخیری جوان لبیس گڑیو کنا نو کلا چې خلاص کی دی لره او چې تا اذا هم یشرکون ناسا بدای د الله سره نوري صدار کوي مشرکین د عربو چې کله به کیشتای کې کې ناستل او کیشتای به ډوبې دا به به علی الله را مدد کوي بیا غلات منات بیا غوس نه را مدد کیږي او هغه د لګانو ځان ته مشرکان وي مشرکان زمنګ د زمانی دي چې دای کیشتای کی کینی نو دای وی پار لگا دو میری کشتی یا علی پار لگا دو میری کشتی یا علی آی با الله را مدد کو او دای په کیشتای کې مو یا علی مدد ها دی وی زم مشرک نه دا مشرک بچا تخکرینو افا بالباطل یؤمنون آیا په شرک بدای منی و بنعمت الله یکفرون او په نعمت الله توحید باندې انکار کوي توحید د الله نعمت دی چې بچاو شي سری اوچتي ومن اظلم ممن افترا علی الله کذبا سو زیاد ظالم نه درو جوړونکو کې دا غچانا چې جوړ کړل په الله باندې دروغ یا تکذیب وکړه حق تکذیب وکړه قران کله چې راغی دتا علی سبی جهنم مسول للکافرین ان جهنم کې زائد کافرانو والذین جاهدوا فینا هغه کسان چې جهاد وکړ زمونږه په دین کې چې القرآن چې په آخري کال درس کو نو ما تفریح پورې درس وکړ نو بیا ستړی شوی نو ما له تفریح کې چابي کولا کور کې نو ما وځي چې که تستړې نو دا باقی درس وځو کم کړه د تفریح نه بعد یو بکړې شي ما کته دعا کې نو وکړې شي ما پیزا ټیک د نو راغې طلباء او ته وی دا توحید ز په خپل ځای کې نو ما او د تفریح نه بعد بدرته دې درس کړي نو بیا په هغه کال باندې نیم درس شیخ القرآن کو نیم ما او که تفریح نه بعد جب پوه شو چې دا د شیخ القرآن اخیری درس دی هسې الله زما زړه کې واچور چې دا زی په خپل ژوند په دې ځای کې نو لمو اعلان یې موږ کمزور هم دی دا ټول نه خې د دې دلالت کوي چې بس دا د اخیری درس دی بیا نشته نو زه شپې کې ناستما او ما د شیخ القرآن تاریخ ولیکو ټول ځان ته نقطې مې ولیکلې سار چې د ختم ټیم او ختم کې به دوره خلک نو ته دی جمعات کې به ځایدل نو شیخ قرآن راغی دی دیوال سره هغه طرف ته کټ ما چول نو هغه کې کینا سو ډډه والا او ډیر داسې سوچ کې و دا مرګري راتل ختم لا مرګري رال نو ما دوی جی لا مرګري روان دي نو زه اوسو خبره وکم بیا ځور شوم زرالم زودره د ما دا یاتونه وی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین او بیا ما د شیخ القران تاریخ وی بیا شیخ القران ختم وکړ اخیری ختم و سن 86 او بیا 87 کې شیخ القران وفات شو دا غنه بعد بیا ټول دوره ما یوازې وکړه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هغه سان چې جهاد وکړه په لار کې توفیق ورکړه موږ دې لد لارو زمونږه الله بیا توفیق ورکړي او سړی کلا کوي و ان الله علم المحسنین او یقینا الله دې سره د نیکانو سمطلب دا الله مې یت خاصه د نیکانو سره ده سوچ نیکان امتحانونو ته ټینګ شو او بهر امتحان کې وګای ورکړه او کلک شو نو دا الله میت خاصه دا سره ده صورت کې درې امتحانات وخت امتحان باغی واقعا د نوح علی السلام کیفیت د امتحان باغی واقعا د ابراهیم علی السلام